الله دی نو دا شان محلل او محرم بیا الله دی چې الله کوم شی حلال کړو هغه به حلال وي او الله چې کوم شی حرام کړي نو هغه به همیشه لپاره حرام وي قران عظیم په دغه عقیده د مشرکین باندې رد کړي چې دا عقیده دا د شرک ده چې په ځان باندې حلال اشیاء او سره حرامي سوره بقره 168 کې لګو ګورئ سوره بقره 168 هر هغه کار د شیطان د قدمونو تابعداري ده کم چې د شریعت خلاف یعنی د شریعت خلاف مکوئ ځکه د شریعت خلاف د شیطان اتباع ده نو دې کې د توی چې کلو یې نه خوري یې نه حلال یو غنئ دا صورت کې لګمخ کې وګوره 172 کې دا سه قران عظیم د دینه بیا لک ده سورته مائده آیت 1 کې لګو ګورئ اول آیات دا زیاتې دی ګورې چې حلال شی بندې پر غنای دلته تاسو ته بار بار زوي چې دلته امر د اباحت د پاره دی دغه لازمي نه ده چې ګنې کوم رزق الله درکړي د خامخا به خوري او کدی ونه خوړل نه ګنې ګناګار یعنی صرف حلال یو غنه پزان ما حرام او یاغا چې رزق درکړي د تاسو ته الله حلال او پاک ویلګی د الله غزاد نه چې تاسو په ایمان لرونکي د الله نه ویلګی ولې حلال په ځان حرام وای دا مضمون قران ډیر تفصیل سره ذکر کړي سورته انعام آیت 118 کې لګو ګورئ بعضې ساروی چې الله یې سورلي جایز کړې وه نو دی هغه سورلي په ځان باندې بنده کړې وه دی به پې سورلي نه کوله نور ساروي وو چې حلالول به نو د الله نوم به پې نه یادو یا د الله د دین کار به پې نه کو چې حج له به پې نه تلل وای بابا ورنه خپه شي پلانې پیر سه به خپه شي دای به ویل د سارو خېټو کې چې کم بچی دي چې الله کم شی حرام کړو نه هغه ته به حلال پکې وو یو شی لګل بچی به د خپل خدایانو په نوم حلالول بچی به وجل داغې د خوشالولو لپاره اوسم دا سشتا بچو له چړې په لاسو کې ورکی چاکوان ورکی او په 10 محرم باندې په دې بزان وې نو الکه نبی علیہ السلام خو ویل چې له سمنا من غم خو پړه کې زو کا خیر اور اور ځکه ودانه چې په دغه یو خاص تاریخ باندې دا ټول د او هغه غم بم د سینې چې تصنعي د زړه خفقان جدا شر اظهار د غم پر درې زنا خو نه رسول الله خدا صرف په خپل خاون چې هغه خاون نه کوم خزه مرشي زلور میاشته ولا سره دي د دین سیوا نه او دې په کې دومره مخکې لاړ شي چې بچی او ځانونه د حضرت حسین په نوم باندې وځي پنځپیر شیخ صاحب مدذله العالی خبره کوله او یو مرګری ویل چې یو سړی خپل زوی راوسته چاړه پلاسو وای چې دا علالومه د حضرت حسین په نوم باندې نو خزه ورته ویل چې می اعلانه وا زمام زوی دی او زه ته اجازه نه کوم دیو ته چې پریګه د علالو مې واغې نه به اعلانه نو اخر وې دا سره وته چې بیا بارمان کې خپه وای پرې مې وروي چې نه نو ځانې پچاړو ولاله کو بچې ته بچو ولی وی بنام حسین الله وی چې چا خپل بچی وجلی دی د بی وقفتیا او د بی علمی د وجی کله چا په نومي وجلی او کدا سی وی چې د دې د وجنه وجنه چې سبب ور ډوړې شو ورسې دا به وقوف دي الک الله ما شو مې ګول رزق ورکي حیوانات له نستا بچی له بنا ورکي او عقل خو به ځکه نه چې بچی به وجل وې دا به سبا سوق ساتي او حلال رزق به فزان حرام ک او دا بنې لیدل چې زه بیا سفر ما چې دا آرامو مفزان په تحقیق سره گمراه شوی دی او نو د هدایت مندون کې نو ګور دا درو خان د مشرکین په داسې کول قران د دې نه ډک دی سوره اعراف 32 کې بیا راځي سوره یونس آیت نمبر یو کم شپه ته کې سوره نحل سوار لسم آیات کې سوره حج دیر سم کې اوس که چرتا تا ته څوک دا وایي چې یو سړی یو شی په ځان باندې کنه او حرام یې کنه خور نو دې کې څه شرک شو د غیر الله ته په سجده و نه کړه چې تاسو یې دا شرک دی او دا ناروا دی دې کې د شرک سری لکه بعض خلک لاندې کنه په بصیرت کې لوټي سترګې نه دنا غد زړه سترګې لاندې هغه شرک پیژنې نه نو دا لګو ګور په قران کې چې په حل حرمت کې به یو الله حکم مني او کله الله مقابله کې د پیر سیب د مولای سیب د خپل مشر خبره ومنله نو دا د څوک شرک وکړ دا نه چې صرف یو رکوع سجده غیر الله ته شرک دی د بل حکم منلم سره شرک دی دا شرک په حکم دی ته وي شرک په تحلیل او تحریم دی ته وي قران کې لږ د دې نمونه وګوره سوره انعام 121 یو سل یو دا ناجائز او دا حرام دی خو یو خبره بیا د ساتي بعض خلک دا یاتونه په ائمه باندې پیش پټ کړي چې جی د خپل مليان او پیران د پیغمبر او د الله مقابله کې نیولې خدای خو دې غرق من کله ویلي چې قران کې دا دی خو امام صاحب دا وایي حدیث کې دا دی خو امام صاحب دا وایي من تقلید په هغه مسایلو کې کوو چې په هغه کې نس نه راغلی چې نس ته بیا تقلید ته ضرورت سره نه قران آیت نه حدیث نه یا تقلید په هغه مسایلو کې کوو چې په کومو کې نصوص متعارض دي موږ دا تقلید د دې لپاره نه کوو چې د قران حدیث خلاف وکړو موږ چې د قران حدیث په مطلب کې خطا نه شو لکه ته قران وای نو قران خو الله پاک پر رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګلو ا د دنیا نه تر ته د جماعتونو کې د مدرسو کې دی او خلکو نه وای وای دی لوي چې ما په صحیح مقصد کوی او زه چې ته غلط نشم منګه ویو چې دا زمنګ نه په دین خپويږي ټول دنیا په متفقه ده چې دا خسته او چل خلک پاک خلکو ثقه او عادلان دي نو موږ یو کوم په خپل خور علم په روان شو خطا بشو نو زمونږ د هغې علم ښه دی نو دې کې کوم شرک دی که ته وایې چې امامان ولې څلور دي نو دا خو بیا د امامانو اختلاف نه و دا خو د صحابه و دی که ته د دې وجې نه تقلید د یو عالم نه کوې چې مسله کې څلور امامان څنګه راغلي نو بل برا پاسي چې زه صحابه نه منم دا څنګه صحابه لري چې یو رب الیدین کوي او بل نه کوي یو امین په جهر وي او بل نه وي یو قرات خلف امام کوي او بل وی چې خپل کې ولا ګټه ورګي کې سو کې وي دا څنګه صحابه هغه به صحابه نه انکار وکړي نو بل وستا مرګره را پاسي هغه به احادیث نه انکار وکړي چې زمړه دا څنګه حدیث چې یو حدیث کې وي دا کوه بل کې وي نه کوه دا له په حدیثو کې تعارض کوم ځای نه راځي دغه لپاره مون تقلید کوو چې دا حدیثو مینس کې تطبیق راشي حدیث او قران په خپل مینس کې یو شی متفق شي او اختلاف جوړ نشي د دې وجه نه مون تقلید کوو تا ته څه مطلب دی چې موږ قران پرې دوه اخلو دا څه خو نه ده دا مولا او پیر دا لا د حکم په مقابله کې منل شرک دی دا نه چې ګنې ار مشر و تبعت ملت آبائی سره به بیا سکے یوسف علیہ السلام وی ما د خپل مشرانو د دین تابعداري کړې ده چې کله آبا او اجداد په دین دی نو بیا دا خبره منل ثواب دی په غلط دین دا خبره منل شرک شو صحیح شو الله الله حل شو دا مسله چې شرک فعلی او قسم دا دی چې الله کوم شی حلال کړي یا الله پاک کوم شی حرام کړي هغه ته د غیر الله د یرینا حلال په ځان حرام کی او حلال شی چې دینو و حرام شی چې دینو هغه ته حلال وي نو دا بیا شرک راځي دویم قسم د دې دی النظر لغیر الله تعالی د الله نه بغیر د بل چا د تقرب او د نزدېکت او د ثواب د پاره چې د مال اجر راکړي منښت او نظر ورکې نو دا یاد ساته څنګه چې عبادت بدنی الله له خاص دی نه عبادت مالی هم الله له خاص دی نظر عبادت مالی دی په عبادت بدنی کې بل څوک شریکول شرک دی نو په عبادت مالی کې بل څوک شریکول هم شرک دی نظر دا به د الله پاک په نوم باندې ورکه که څوک د الله نه سیوا د بل چا په نوم نظر ومني منښت ومني خیرات کوي عقیده دای چې د مالک د نفع او د ضرر دی که دا حکم نفع برابر سي کوي نه کم ضرر برابر سي ای عقیده دای چې دا نظر داغه د پاره وقف کما نو مال به مال کې برکت واچي کدا نه نو هلاک بشما دا د شرک عقیده ده او دا ناجایز ده د دې وجه نه قران عظیم د دې رد کړي او پنځپیر شیخ صاحب رحمت الله علیه په فرمایل په قران کې الله پاک یو ځل ویلي دي چې مور سره نکاح حرام ده ټول خلک دې ځان ساتي او وزل الله وی چې د غیر الله نظر حرام دی نو د مور سره نکاح یو ځل حرام ویل دا مور او غیر الله نظر ته وزل حرام ویل او ته دا پرده د مړېږي پینا ستا عقیده خراب ده کنه د دیو جن د غیر الله نظر دا حرام دی قران د دې مختلف تعبیرات دی کله وی دا شی حرام دی څنګه چې نور حرام نه ځان ساتي د دین به هم ځان ساتي وګوره سورته بقره 173 سوره بقره 173 یو سل دریو یاد سپاره دا دویمه نو کې مسكين او غریب براغه د الله والا دی به او زکات او خیرات به ختم شي او د الله دنو دی به به ختم شو ایبل دا ډیره چشتان دین نه شو درکول دا که زمون خدایان هغه من جوران له به سره ورکو چې دا غیر دربارونو خدمت کوي بل چا دا نه شو ورکول خراب وکړي وکچرتا د خپل خدایانو هغه سبه ختم شو د الله یې سبه باقی و او څوک من جواب په پاتې شوی او راغی ته شي بوز نشو پرې کولای نو د الله غي سبه راواغست او غي له ورکړه دا واخلا الله خیر دې صبر کوي وې دې چا ته صبر بیا نه دی په تبا کی دومره بدلې باطل نه یې دل او د الله نه نه یې دل سا ما یحکمون نو دا قران وای چې د غیر الله په نوم باندې جدا کوي او منښت ور کوي دا خو د مشرکانو کار دی دا خو د مشرکانو عمل دی سورته نحل کې وای دا په الله دروغ جوړول دي چې څوک د الله نه بغیر د بل چا په نوم نظرانه او شکرانه ورکړي دا غټ ظالم دی دا په الله دروغ جوړي وګوره سورته نحل آیت 56 کې دلته دا وی دغه سورته نحل کې لګرسته وګورئ آیت 115 کې سورہ نحل آیت 115 انما حرم علیکم المیتتان دا خو مړه ته په الله دروغ جوړي او چې څوک دروغ جوړي نو هغه کامیابې دی نشي دغه شان سورته مائده کې وته وي انه لفسق او فسقا اهل لغیر الله به سوره مائده درې آیات قران عظیم په مختلفو طریقو باندې په دې باندې راځي سورته حج آیت نمبر 30 کې وته وي چې دا زور دي ضرور دي دښوا نو دا دویم قسم د شرک پهلی چې هغه ته ویل کېږي ان نظر لغیر الله نظر د غیر الله حرام دی ښا څه شی دی شامی دویم جلد او څلور سوا یو کم سلوختمه صفحه کې لیکلي دي وعلم ان النظر الذي يقع للاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ذرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم وهو بالاجماع باطل وحرام ويعلم قوشا ان النظر الذي يقيننا غمنخت النظر يقع من للاموات چې دا د مړو په نوم باندې واقع کیږي من اکثر العوام اکثر عام خلک کوي څوک چرګ بوزي څوک کلوا وړي څوک پراټي وړي څوک ساوي بوزي وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت او هغه چې وړې شي پیسې سوکړي د شمع او منباتې وړي تیل وړي او دیو کې به واسي ونحوها د دې په شان نور الى زرائح الاولیاء الكرام اغا درگاہونو د اولیاء ته وړي تقربا الیهم ولی مقصد دای چې ځان نږدې کول کې هغه ته چې زنور مخکې شمه نږدې شمه او زمانہ خوشاله شي وهو بالاجماع باطل وحرام دا په اجماع د عالمانو باندې باطل دي او حرام دي دي کې دي چا اختلاف نشتا سوا د مشرکانو چری په دغه شی خوري نه یو نو خوراک نشتا دا په اجماع د عالمانو باندې باطل دی او حرام دی دین ځان ساتل پکار دی ټیک شوان نو مختصرا ما تاسو ته دا وښودل چې د شرک فعلی دوه قسمونه وو یو دی تحریم د ما احله الله خوفا من غیر الله او یا تحلیل ما حرمه الله خوفا من غیر الله او دویم النظر لغیر الله دا د شرک قسمونه شو شرک په دوه قسمه شو شرک اعتقادي او شرک فعلی د شرک اعتقادي څلور قسمه او د شرک فعلی دوه قسمه موږ بیان کړل اوس دویمه مسله اقسام المشرکین فی القرآن قران د ار مشرک رد کړي دي خو زیات تر دا درې لږ ډیر وسلور نو قران دا غیر رد ډیر کوي یو دی مشرکون بالکواکب هغه مشرکان چې هغه الله سره ستوري نور سپوږمۍ شریکان کول کوم عبادت چې د الله او هغه نور سپوږمۍ ستورو لبکاو دویم قسم المشرکون بالملائکه هغه مشرکان چې هغه پرشتي الله سره صدارانه ګرځولې وي دریم قسم المشرکون بالجد هغه مشرکان چې هغه پیریان الله سره صدار ګرځولې وي سلورم قسم المشرکون بالعباد الصالحین هغه مشرکان چې هغه نیکان بندگان الله سره صدر ګرځولي قران په دې ردونه کوي او د دې سلور وړو اشیاء او عجز ذکر کوي چې دا الله ته محتاج دي نو ته الله سره شریکې جاهلان کله قران د یو قسم شرط به ګوري دا اصول دی لري چې ته پوه شې ته چې کله د قران مطالعه کې معرا قرآني صفا یا دې په کې لیکل کړي خو ته خپل سوچ نم کار لې چې دې آیت کې خبره سره د توحید بیان ده کده شرک رد ده کده مشرک رد ده توحید ده نو د توحید کوم عنوان دی په دې کې ما د تو عنوانات وکړل چې قران په مختلفو عنواناتو ذکر کړي د شرک رد دی نو د شرک د کوم قسم رد دی اعتقادي دی که فعلی دی چې اعتقادي دی نو بیا هغه په سلور قسمه وو نو په دې کې د شرک اعتقادي کوم شرک رد کړي شرک په علم که شرک په تصرف که شرک په دعا که شرک په عبادت که شرک فعلی رد کې نو تبو ګوري چې کوم یو دی تحریم د ما احله الله او کنه نظر د غیر الله کله مشرک رد کړي نو تبو ګوري چې د کوم مشرک رد دی نو تا ته بیا قران ذهن کې احسان کیږي او کدا نه نو بیا تر سره لیکل قران خو ستک پک وګي او کنه نو بل بیا وسو دم تشي دا لیکل صرف دی چې تا ته یاد وي اسنا چې صرف لیکل کې او یادې نه نو بیا چې سترګې لګي او چتاولې کار بدن خرابي یاد نه چې تکافی روکا شو یا یې را شو مستان علم لاړ طالب علم کړو لیکل ډیر زیات کړو یاد کړی سنو کور ته تپسین باندې پورې کېده کافی ته وبو یوړه چې کافی ته وبو یوړه کور تلار چا ته پوسو کې سبق دی وی او څه شوې سین را نه یوړه علم را نه سین یوړه نو ځنه چې تا نه یا رخصي علم یې د نصیب یو چې دا به ذهن خپل کولاوي او لږ سوچ پکې تا دا چې کومه تشریح تا ته منکو دا په دې طرز په تفاسیر کې نشته دا زمونږ د شيوخ هغه فهم و د قران چې دای په قران کې سوچ کړو تدبر کړو او په دې طریقه باندې قران هغه هغه نچوړې تر راځو او دومره آسان چې عام خلک په پیږي مولام په پیږي طالب په پیږي او چې شاعت سره درس نه کړي د شاعت او علماء سره درس پکې مثال به دسی لکه سالن پوخ کې مال پکې نه نو به مالګه ونی مزه نه کوي نو هغه غریب په خپل نه پويږي چې دا اوس دلته څه شی وي ما نو شاګرد به په څه پويږي بل به په څه پويږي چې یو سړی په خپل ټول قران په مقصد نه پويږي نو بل به په څه پويږي اله سړی بل پويولې شي چې په خپل پويږي او چې په خپل نه پويږي نو دی بل هم نشي پويولې نو تب سوچ کې قران کې اول قسم د مشرکین او المشرکون بالکواکب هغه مشرکان چې هغه نور سپوږمۍ ستوري الله سره صدر کړو او دا د ابراهیم علی السلام په بیان کې ډېر راځي داغه قوم کې دا شی ډېرو مش نمونه خروات ته ګوري سوره انعام آیت نمبر 74 کې لګو ګورئ الله أكبر واقعات إبراهيم عليه السلام خان وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا الہ هغه چې 24 ګټي ها او چې کله یو کله نه هغه الہ نشي کېږي پنا چې په ناراضي هغه الہ چې پنا په راضي هغه الہ نشي کېږي نو ګوره اوس په چا د ورځې ضرورت نه وشپې ته ناشتي نو ګور دا شرک دی چې نور تا یا سومې تا یا ستور ته اله هواي او دا د ابراهيم عليه السلام په قوم کې دا ډیرو دا شان وګورئ سورت نجم آیت نمبر یو کم پنزوس کې وګورئ نه حاصل ویږي نو دا د مشرکانو یو قسم او چې غیبه د ستورو عبادت کو سورته نمل لګو ګوره د سنورې کړه ده سورته نمل شلمه سپارا 24 آیت سپارم لسمه کې وګورئ نیم یو کې دی نیم بل کې دی آیت نمبر 24 مولا چرجک په چکر وته وګنا نو په سبا مقام کې هغه چې نو یو ملک وکړه سبا چې پاره کو رخصه مشروان دا په یو دې ته ایران دې چې دا خزه په څنګه مشر دغه په دونو څوک سره نه نو دویم هغه خزا او دغه قومي ولید چې نور ته سجدي لګولې هغه ته تا ډیر ناشنا ولګی دا بودا وګوره دغه دومره عقل نشته چې نور ته سجدي لګي نو په ځان سبق نا وخت کاته ته حساب شو خو چې پوره راپورټ غلام سره وې سم کړ شاګرد چې ایثار شي چې دغه شانه معقوله خبره ایثار شي نو بیا خو چې اخوا دې خاصي ساريږي نو دا بیا پټ لګي ګنې دله هو سخت سزا ورولې و خو چې کاری مطلبیونو سزا ورنکړه نو ګورا دا خزه وي او د دې قوم نور ته سجده کوي نو دا قد شرک چې څوک نور ته سومې ته ستور ته سجده کوي دا قشان بیا سوره انعام چې دا غما سوره حامی مسجدہ سینتی سید کم بیا راځي خجی بیان څه پیژندل او فرشتي څه پیژندل او لړګي بيداو چې دا موږ د ملائکه عبادت کوو فرشتي د الله نیکان مخلوق دی الله په عبادت کې لګیا دي او د الله په عبادت کې هیڅ قسم کمی نه کوي یسبحون الليل والنهار لا نو دا پرشته ډیرو خلکو د دې عبادت کو او ویل به چې الملائکه بنات الله نعوذ بالله پرشته د الله نه نه او چې دې رضا شي نو دې به بابا پلاس ته وي او الله به موږ رضا شي نو مسلې به حل شي نو قران په دغه مشرکین باندې مراد کوي چې دا چا دا عقیده چې پرشتي دا د الله پاک نوم لري یا چې دین دا خدایان دي متصرف دي لږ ګورئ سورته نحل آیت نمبر 57 و 50 کې څوار لسمه سپاره بل ناشنا خبره چې دا تا ته چا ویلي دي چې پرشته د الله نوم دي پرشته خدا چې مخلوق دی چې دې ته نه مذکر ویل کېږي او نه مؤنث ویل کېږي کدا دې مؤنث کړي نو ذکور بسو کې بیا او کدا ذکور شي نو دې لپاره بیا مؤنثات بسو کې حل شو مسله اول خو دې تا غلطه خبره وکړه توجه وکړئ بعض خلکو سره صرف موبایل دی کنه او دنیا نه نه خبر چې څه کول غواړي د موبایل اصول دا دي چې یو پیر د پسې کټ شو دویم ځل کټ شو پوه شي چې مصروف دی بیا مکو ا دې الله توجه وکړئ یو نقصان دا دی چې دای الله نړونه ثابت دی الله د زامنو او دنونو نسره پاک دی دوی می دا نقصان دی چې دای پرشتو ته جنکی وي دای راغی نه مرپسې بل نقصان شو ایک نشو دو شو دا دواړه خبرې غلطې دي نه ملائک جنا کوي او نه د الله نونه شته نه ځامن شته دا مطلب بنای کینی چې پرشتو ته د الله نونه مو وایا ځکه چې د الله نونه نشته نو ځامن به کینی نه نونه شته نه ځامن شته هغه چې دی الله سره پیریان شریکي جنات شریکي نو دا هغه چې دین رد قران کې الله اکبر دا سه خلکو چې هغه بر جنات هغه الله سره شریکان کول سوره انعام آیت نمبر 100 سلام کې لګو ګورئ سوره سبا آیت نمبر 14 الله الله نو دی ول عبادت زکه کوو نو دا د الله سره رشتہ ده کنه او یا دا چې دا پیریان به د بوتانو کې ورننه ورز دا مینس کې ډډ اکثر او دنه نبی دی ته ویل چې ستا نظر قبول له او ستا دعا قبول ده ته به ویل وګوره کنه دا پی نو دی به بیا د بت سجده کول نو حقیقت کې بچاته و جن ته و دا انسان په داسې چلونو ملونو گمراه کی چې انسان حیران شي ابن کثیر واقعا لیکلی دا او د عرفان کې شیخ القران رحمت الله علیه را نقل کړی دا چې یو کس بل واقعا بیانای دی وی چې قال ابن الحاکم عن کردم ابن ابي صائب الانصاري ابن حاکم نقل کوي د کردم ابن سوائب صاحب الانصاری نه دی وی زه د پلار سره روانو ما د مدینې نه لاړ ووتو سکار دا غدورو چې نوې نوې من خبر اورېدل او چې رسول الله سلام چې دنه په مکه کې یو انسان دی او هغه یې پیغمبر یې مو دا دی او دا دی داغه په باره کې لیله مونږ ته خبر را رسېدل داسې وخت دی مدینه کې دا سی روایت بیا د عبید ابن عمیر مجاهد ابي العالیه حسن او سعید ابن جبیر نم نقل دي او دی بیا وی قد یکون هذا الذئب الذي اخذ الحمل وهو ولد الشاق كان جنيا حقا ودا اصل کې قصه داسي کله کله دا شر مخ چی چې دا د ګړي بچي و تختو نو دا شر مخ نه دا جینی پیری او د د شرم شکل جوړ کړي نو دې راشي او دې خلق په دې طریقه باندې یری چې ګنیا موږ د خلق امداد کو خلق گمراه کی په دې طریقه نو یو ځان نشر مخ جوړ کی او بل کبیر الوادی د ځان جوړ کی نو یو راشي ګډوره و تختې نو هغه چې دا پرکې आवाज کی یا کبیر الوادی یا عامر الوادی جارک نو دای و تواضع کی یا سرحان رسول هغه ولا پری نو دا دواړه دا مشرم شیطان دی پیری دی دا کشر چې دا شرم خدام شیطان یعنی شیطان شرم د چا په وازونو بیا ګډا نه راځي خدا د دې خلکو عقیده په دې چل خطا کوي نو جنات هغه به خلکو په دې طریقه باندې خلک به گمراه کول دا سدیر واقعات دي د دې خلکو دا عقیده وا علماء لیکلي دي ابن کثیر لیکلي نور علماء لیکلي دي چې اصل کې د ابتدا کې به دا پیریان د انسانانو نه یریدل او اصل کې تاسو خیالي دا پیریان په شاړو کې ډېری آبادو کې کمی وجه دای چې شاړو کې انسانان نه وي دا انسان نه یریږي خو چې پیریان وکتل چې دوی په کند کې هغه توازن کول یا عامر الوادی جاره او چې لا بس کښ په پښو نو دوی برامن دی والی څه شه دی څه تیرې ده هغه پوه شو لکه دا تا موږ نه دی نسل اور شو لکه دې کوټه سپینه چې منډه کې نو کنه دام د بیا را منډه او چې ودرېږي دا د تخت نو دوی هم داسې وو چې پیریان به تېرېدل نو چې دوی به منډې والي نو هغې ورپسې خیر راولګېدل اوس ورپسې کور ته راځي او دې کور کې دونه دی او په دې کور کې دومره دی او دا ترون دی او دا سپک دی او خلک یې او چې په کم کور کې دا خلک ډېر یېرېږي نو هلته ډېر تنګول ها پریانو ته دومره توجه نه ورکوي الا وی دا خپي کو دل مریب نیول او دل دا وکړو زور ور اسم نه داس چلی مریب بس چې تاسو پر ځان خپکه نو دومره دا ډیر خوشالي چې څومره په ځان نه غرض کې وي مړه ډېرو پروا نه بس تاسو بیا څه خو بهر حال دی خلکو په بیان دا جنات الله سره صدر ګرځول حتی چې پناګانې به غوښتې دي لکه سورې جن شپږم آیات کې بیا راځي حاجتونو کې به را مدد کول لکه سورې نساء یو سر ول سم آیات کې راځي نو قران عظیم په دغه خلق رات کوي چې د عبادت لایق صرف څوک دی یو الله دی جن د الله سره مشرک وا پیره مشرک وا دا دریم قسم سلورم قسم د مشرکانو اغو المشرکون بالعباد الصالحین اغه مشرکان چې اغه نیکان بندگان د الله سره صدر ګرځول نیکان خلق چې دوی به دا بوتان ټیک د جاهلان پکې وو خو دا هوښیاران چې وو هسې د مطلق بت عبادت به نه کو دا به د نیک خلکو په شکل جوړول او مقصد به د هغه نیک بنده عبادت نه یوازې د بت ها دا سو کو دا ود سوا یغوس یعوق نصر حوالی خو ډیر خو ټیم لګی کنه نو بس یو حواله کافی ده خو چې مضبوط دی بخاری شریف دویم جیل صفحه 732 نو دا غي راولګیدل د دقه په شکل باندې د غټو نه د وسپنو تنبو نه مطلب بوتان جوړ کړ تانبا او هغه راول دا غي نیکانو بندګانو په ځای ولګول دا غي تصویر نو دغه وخت به خلک راتلل او دې ته به قتل په عبادت به رچا کو دا الله دې ته به قتل چې دار نویر نشي دا ډېر نیکان خلک تیر شوی چې دغه پیړۍ ختمه شوه او نور خلک رااله نو شیطان بیا راغی او دې ته وسوسه واچل چې تاسو دومره نه پیږی دا تاسو مشرانو چې دا دلته ودرولي نو خو دې ته سجدي کولې کنه دا په دې له عبادت کو تاسو وسوسه ودرولي نو دا غنیوی نسل له بیا عبادت شروع کو دا تصویر چې صح حرام دی صح نو دا غي مین وجم دغه وا چې دا شرک شروع شوی د دې تصویرانو نه چې دی ویل دا نه کان دی او دا بزرگان دی کنه او دا غي د لاس دا شی جوړ شو نو شیطان راغی او به وتوسوسه واچول چې دی له باغی عبادت کو نو دې مل عبادت شروع کړ دا امام بخاری بخاری شریف دویم جیل صفحه 732 کې لیکلي امدقه خبره دا اغاثه اللحفان دی د امام ابن قیم رحمت الله علیه د 513 صفحه کې لیکلي دي د سوي الله اکبر نو دا څه کې څوک دا نه کان خلق او دوی ورورو بیا چې د بوتان په شکل جوړ کړل دا مشرکون بالعباد الصالحین دا شان بیا د ډیر باس کړي لري کنه خدا ځان له ګوري وروړه بل وګوره سورته النجم انت د درې باطل خدایانو نمونه دي الله الله سورة نجم نن لسم آیات وما سورة نجم آیت نمبر 19 وګورئ سپارہ د 27 د نو دا یو خزه پیری و پاغي درګاټ پاغي ونه کې ورنه وتی و خلکو با چې کله نظرانی شکرانی راوړې کنا نو دې په تواز ورک قبول چې دا واز به وره چې قبول نبی په دې جامو کې نه غیر لري کارو شو خان یو کس خبره کوله دوی ځای په ځای باندې د درګاونو باندې ورسي میلې جوړ کړي بلا خلک راغونډي او ډولکی او چوري او باجیب پکې او ګډي بابا قبر نه تاو شوی او عرس یو په دې کې قبر دا د پاسه په صدر خو د جالونو شالونو پیډې خواره شال خوځي داسې زه په زه د یو بابا وچل کې راغلی قبر کې دنیا خلک تماشې لرال چې بابا باندې په قبر کې وجد راغلی دی وګوره د قبر شالونه خوځي اوس چاته پته نه و دنیا خلک تماشې ته ولاړ دي دا اوس منګک د دغه نه ورلاندې وته دي د پردې نه او د تیخ لارې سره کله یو خوا منډه کې هغه کپڑا اوچتیږي او خوځيږي کله بل خوا منډه کې کپڑا خوځيږي یو چا پیر خلک دي اخر په یو کوټ کې چې ته وتلار ملاو شو چې راټو په ګدونه مانګه خلک یو بل باور دا مانګه کو په مانګه کو چې راغلو په بابا نو راغلو کله کله په مانګه چې راشم دی په بابا و چې راغلو نو دا شرکی عقیدی نو دی عذاب ویل قبول که اوس چرته داسې کار وشو کنه یا الله زماره توبه نو ته بیا تماشا کوه اوس خو ګیله غونې څه خبره شي کنه نو توبه وباس خلکو کم حد ته رسولي نو دا عزا به قبول شو کله چې مکه فتح شو نبی علیہ السلام حضرت خالد ابن ولید ولېګل چې دا د شرک اړه ختمول غواړي حضرت خالد راغی او هغه ونی والی لاړو یا رسول الله ختم شي وای نه ده ختم یو ونه پاتې ده دې پسې لاړ شي هغه ډډ ونه ونه ونه حضرت خالد چې را روان دی رم جوور ته ګوري من جوور پوه شو چې نن خو درگاه ورانی نو هغه چې کړی یا عزا شد شدتن علی خالد القل خمار وشمری دې کې حضرت خالد چې راځدې شو نو دا غینه یو په پر سره تک توره خزر او ته بلا او دا خاور راغله په خپل سره ور ورځي او چغي وای حضرت خالد باندې حمله کوله حضرت خالد چې په نيزه یا په تور واله نو بس تک بلا راو ورځي دا غره او به مړکړه راغی نبی علیہ السلام ته وی جعلتها حمامتا سکور سکاره مې درته جوړ کړ ختم هغه ونه ختم کړه هغه پیرې مړکړه نبی علیہ السلام یې دغه عزاوا د نن نه بعد په عزا نه بس ختم شو او منات یو دام د یو نیک سړی نوم امام سیوطی الاتقان کې لیکلی دی چې دام یو انسان نو دا خلک خلکو تخکارا کېدل او به د دې عبادت کړو نو دا شرکیاتو د بوتانو عبادت به مو خو مقصود پکې سو مقصود پکې د نیکانو خلکو عبادت او کچر ته باز جاهلان پکې هم داسي نو قران د بوتانو را دون کړی دی کنه مونږ خدا نه وی چې د بوتانو هغه کې نه جایز دی او د نیکانو هغه پر نه جایز مونږ یو د بوت هغه شرک دی او د نیک بنده هغه شرک دی او د اغاثت اللحبان کې ډېر د جاهلیت رسونه راوړي دي چې ګورا خپل خلک وایي چې مونږ په سفر تلو امام دارمی دې یو کس نه نقل کړی چې مونږ دومره ناپوهه خلک وو چې په سفر بدلون ځان سره به سلور کانی اغستل او دا سلور بندیل هغه سل وای چې ارزه کې په عربو کې خوشګي ډیږي او ګټي لګي کنه چته په کې ګټي ډیږي او چته لګي نو موږ ویل چې چته ان غریب لپاره ګټي نه ملاويږي نو بیا به دې باندې سکو دینه به دې درې ګټو نه خوبان غرې جوړ نو سلورمه ګټه به دې د پاروان چې دینه به الٰه جوړو خدای به ته جوړو خان دې ته بیا را مدد شي وایو نو ثم جئنا بغنم بیا بم ګړې بيزي یا وخان ارسه چې بوغه وخت ګړې بيزي مم راوستي نو فحلبناها عليه هغه نه بم په پاګ ډیری ولا شر ثم تفنا به بیا به داغه نه غیر چا پیرتا وي دوه موږ ول داسه نه لا ولی اصل ډیره خطر وړاندې او دا پرې چې قدرتي په خاور واچې دا خاور کلکې نو یمن به بیا هغه باندې پی ولا شل او هغه نه په ځان ډیره جوړ ک او بیا به هغه نه تعویذ مونږ ودا زمونږ الہ او دا واقع عملی کړی دا عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنہ د چې د یو صحابي دی رست بیا مسلمان شوی دی دا د بنی سلمو سردار او ډیر اوچت سره او عزتمن سره د ځان له لرګي یو بوت جوړ کړو او هغه ته به منات وی خان د لرګي نه جوړ کړو د بنو سلمہ قبيله سره نوجوانان الله مسلمانان کړل یو په هغه کې د معاذ ابن جبل رضی الله عنه او بل د تزویه د د عمرو ابن جموع سره زوی دی هغه د معاذ ابن عمرو ابن جموع نو دای دې خپل مشر ته ډېر مینتونه زارېګانې وکړو خو مشران خو کلکي ده نه منل نو هغه ویل چې څه چل به کوو دا شرک چې دلته کېږي خو بله خبره ده نو دی به د شپې لاړل او د عمر بن جموح هغه بوت به راواغست او هغه به چې ته په یو کند کې وګرځي نو دی یو شپه لاړل هغه بوټي راواغس یو کنده و چې پای کې غندونه پراته وو هغه کې وګورځو دا بوټي داسې وګورځو چې سر یې ختو لاندې طرفې بارو په طرف کنه او په غندونو کې ټول لړلې شو عمرو بن جموح چې سار راغی چې خپل بوت ته سجده وکړي عبادت یې وکړي بوت نشته یا خدای خود څه شو ګرځي را ګرځي خدای ته روک دی کته چې و قتل په یو کند کې پروت دی ټول په ګندګي ښکاري دی راغی هغه بوته راواغس ګندونه ته لری کړل وینځ صفای ک عطر پراخ کل مزیدار ک کی خو د ډیر ردی بدوی چې دا بچا کړی سار باندې بیا غیرال نو بیا پروت دی نو شپې ته بیا یو نو دی ورپسې بیا ګرځي را ګرځي بوت روک دی بیا چې پیدا کړو یاره دا د سره بسینا نو وینځو صفای کو کې خود او لان د کور نه تور راوړا دی غاړې ته ولا واچلا چې نن دنا ګور لاړ نشي ها دا تور واخلا او په دې باندې به په ټوټه کې چې دنا بچ نشي تورې ولا غاړې توا چول او دې ته بیغم الله دا نوجوانان چې شپې راغلي دي بیا تورم پکې لا غاړې ته پرتا و تورې ته غسته وسیت ته کې هو دې و بیا سه بچت کړل نو دا پیره چې ویوړ نو یو مر سپه پروتو او رسې واغستا او دا مړ سپي او د دوړو نه تاو کړه په یو رسې دوانه وتړل او یو شال باندر کوی او پای کې بخل کو غندونه ورزول پای کې ورو ورزول امر ابن جموح چراغ بوچتا بود نشته او توره پرتا ده چې دې غریب په توره په توره ونه کړه ګرځي ور پسې نشتا چې وی قتل چا وته چې کوی کې پروت دی هلته چې راغی سخی د سپې مردار پړسېدلې او دا د هغه سره په یو رسې تړلې هفته دماغ کار وکړ الله الله سوچ یو کچ کدا الہ وې کنا نو دا درې مشپره چې د خلک را نه وړي او کله یو ځای کې غورځي هغه به په خوا تبا کړو جاهلیت کې ابن اسحاق سے نه دی واقع نقل کړی دا بنی ملکان ابن کنانا ابن خزیمه ابن مدرکان داغي یو بوتو هغه بوت ته به سعد وي څه شی وته سعد نوم ولکه خود ابن اکبح دا سعد چې نو صخره بفلات من الارض طويله اوخان راوستل د دې لپاره چې دا اوخان دا د ګټې نه تاو را تاو کی چې مبارک شي او خیر پکې راشي کنه نو دې بوت باندې دې ګټې باندې د جاهلیت کې خلق سالوی ذبح کول او داوی نه به پدې راخکل چې زمونږ د قرباني قبول شي نو ته وسخان راوستل د سارو کې یو شی دی چې د وینې نه سخت نفرت دي ساروی چې کم ځای کې وینې ته وبم نسی ډوړې نه وي او دا ملا غیام نه وي زیاده دي نه رمباړي وي منډي وي زر زر بسار دی او بګړ ګډ شي کنه دی چې جوړې زمام نمبر را روان دی کتک چل دی دا خیالي قصاب سره سر دا ساروی چې دا ډېر ګډ وړي وي ما حوصله لري دیو جن ادب دا دی چې ساروی لاله د بل ساروی مخ کې به نه لاله هغه نه به لګړه تکي نو دا وخانو چې هغه ویني ولي دي کنه هغه بدګویان ته راغی وخانو تخته ده چې دا خو دې ساري دوزه نه ته خلک لاله وکړي دا غریب کله یو پر منډه وي وخانو پسې کله بل خو منډه وي وخان چې تر واپس کی ډیر هغه خان ستړی ک کنه نو چې ستړی ک نو ډیر زیات غوسه شو نو اف اخذ حجرا فرماه به کان روانس او دا بوتی پیوشت دا غټه پیوشت د چې خدای دې غرق ثم قال لا بارك الله فيك نفرت عني ابي وي الله خو دې پتا کې هیڅ برکت وانه شي ما د لو خان راوستو چې دې کې برکت راشي نو هغه تا دومره متنفره کو جمال اوس نیولم نه راګي نه څوک نه گمراهی کولی شي او نه چاته لار خودې شي اصلا خلق دی ولي دي الله دې معاف کلا وکړه ها نو دا د بوتان عبادت هم په دې خیالو چې دا به د نیکانو خلقو کا وصل کې نو دا سلور قسمونه د قران د دې ډېر سخرت کې مشرکون بالکواکب مشرکون بالملائکه مشرکون بالجن او مشرکون بالعباد الصالحین حل شو دا مسله اوس بل خبره بل مسله دا ده چې کم شرک مونږ ته مشرکان وایو د دې خلکو به دا خیالي چې د مشرکانو بګنی شي نه منه نه د دې مشرکانو عقاید څو د دې مشرکانو عقاید مکمل دا سينو لکه چې د ارسنه منکرو دی الله خالق منا دی الله رازق منا دی الله مدبر منا دی بد الله په نوم باندې خیراتونه هم کول دی به الله تعالی مدد شوم ویل چې تکلیف کې براګیر شو دی به منځونه هم کول دی بیت الله هم جوړاو دا څومره څه کارونه کړی خود الله د عبادت سره سره به غیر الله تمره مدد شوی لغون تکي د دې عقاید ګورا سورۃ یونس آیت 31 کې لګو ګورا سورہ یونس آیت نمبر 31 یو درشتم سپارہ د یو لسمه شپېږي او تانیوالو د خپل ذهن مطابق به منځونه کول یا خدا د چې منځ په دې طریقه و لکه اوس دا ایران ذکر په دې طریقه کې کنه بس غړیږي او ټوپونه دی او خرابار دی څوک په خلی غومبر وي څوک سره دغه شان غومبر کوي ټولکی وایي لږ د دې نه مخکې زه تا ته دا حواله وایم دا هم ځان سره یاد ساته دا د حجت الله البالغه د شاه ولی الله الدهلوی رحمت الله علیه چې دا کاپیران د سینو خان چې ګنې دای ایشه نه منه فکرونه به هم ډیر کول خدا چې شرک کوي کنه په یو شی باندې سره مشرک کیږي ها دا ګورا اول په نه پندوستمه صفحه کې دی سوی دې دلته لیکي مجزوم او مضبوط کارونه دی په دې کې والله تعالی اختیار نه دی ورکړی دی منل هو لم یوافقوهم فی سائر الامور په ټولو کارونو کې سره موافق نه په دې کې اختلاف وو ذهبوا الى ان الصالحین من قبلهم عبد الله وذلت ګوره دی دې ته زهاب کړو چې دا مخکنی خلق نیکان دای د الله عبادت کړي دي د دینه مخکې وتقربوا الیهم او دغه نیکانو څه چل کړي دي الله ته ځان نږدې کړي دي په عبادت کولو ګوره د اوسنو خلکو ته ګوره وغیته فرق پکې نشته دیم داسې وي خان وې دا په خوانو خلقو د نیکانو د الله عبادت کړي دي نو الله ته ځانا پر عبادت ور نږدې کړي دي واعطاهم الله الوهیت الله ولد دې نزدېکت په وجه خدای ته کی سور کړه بعضی ذمہواره او کارونه وتا والا کړل نو فاستحق العبادت هغه د عبادت فاستحق فاستحق العبادت هغه د عبادت لایق شو وای لکه څنګه یو خادم یو غلام د بادشاه خدمت کوي او خسته خدمت کوي هغه خوښ کی نو هغه ولا چې کم دینو د خپل طرف نه سین عام ورکی پوښوي وی فویز الیه تدبیر بلد من بلاده دی ولاقی تدبیر تواله کی چې د دې مشر مته جوړ کړي ويستحق السمع والطاعه من اهل ذلك البلد دا کلی خلق د هغه مستحق شي دا سړی چې د کلی خلق به داغه خبره مني او تابعداري به کوي ها نو دوی وایي چې لا تقبل عبادت الله الا مذمومه بعبادتهم چې د الله عبادت نه قبليږي مګر اله چې د دې د عبادت سره شریکي چې دې د رضا شمال الله رضا کی دا خو یو خبره ده ځان ساته یاد داغي د اخبارو کې داغي په صفحاتو کې وجدت افاضلهم وحکماءهم كانوا يقولون بالمعاد په دې مشرکانو کې غوړ خلک او خياران خلک هغه د قیامت قائل وو قیامت منکر نه وو ځکه خدای نه کیا نه کولې کنه چتر ته ثواب ملاو شي وبالحفظه د پرشتون قائل وو وغیر ذالک ويثبتون التوحيد على وجهه توحید به چې نه ثابتو لکه څنګه چې زید بن عمرو بن نوفل په خپل اشعار کې وی هغه اشعار نقل کړي خو وخت بلګي بیا دې رسول کی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی امیه بن ابي سوال نبی علیہ السلام د امیه بن ابي سوال مبارک ویل دي امن الشعر هو لم يؤمن قلبه یرا شعرونه چې د ایمان راوړو ورته د ایمان نه راوړل شعرونه د توحید مبارک چې جنابت کې به نو داغه نه به غسل د دې په نسبانه معمول دا به کول د کافرو خدای مشرکان وکذالک الختان ماشوم به پیدا شنو هغه به سنت او وسائر خصال الفطره د فطرت هغه ټول لشوینه چې دي کنه هغه ټول به کول او دا رنګ يهودو بم کو او په عربو کې چې خياران خلکو او دس کې بغیر لیدل ته خیر دې خبرو ته دا نه سکه وکانه فيه مسولات مونږ بم پکې مونږ به بدس نه لوګا مونږ د پاره به ودسم کو او مونږ پکې وو اوس چې سړی مونږ کې یو تر ګوره دا مونږ والا ته مشرک وي بیا په هغه صحیح خلک مونږ نه هو کول دا دی ابن دا ولی الله شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه لیکلی دی وکانه فيه مصلات منځ پکې وو وکانه ابو ذر رضی الله عنه یصلی ابو ذر رضی الله عنه به منځ کوو قبل ان يقدم على النبي صلی الله علیه وسلم په ثلاث سنین لا ایمان نه دی راوړی د نبی رسول الله د خپل نه دی راغلی درې کال مخکې مونږ شروع کړو منها قرات زید ململ فی مسیا دا قوم السبیل د مسافر سره به ډېر احسان کوو دارنګي وحمل الکل د غریب او بیوسو بوجونه به اوچتاول وصدقه علی المساکین مسکینان له خیراتونو صدقې مور کولې دا لاسکه وسیله الارحام دارنګ خپل ولی به پالل دا مې رشتہ دار دې پپو د مازی دا او تر دې ماما دې دا کار پکېو دارنګ ول اعانه فی نوائب الحق د حق په حوادث کې امدادو وکانو یمدحون بها د یو بل صفت بهم پدې کو چې پلانې ډېر خسړې دا ټول کارونه کوي ويعرفون انها کمال الانسان کمال الانسان پدې پیدل چې دا د انسان د کمال نه خېری و سعادت هی دا غد نه پستې نه خېری تر نور د ډوبېدو پورې ښه صحیح ها دا لاسکه وکانت قریش تصوم عاشورا فی الجاهلیه قریش به د لسم تاریخ د محرم روزه په جاهلیت کې نیولا دارنګ وکان الجوار فی المسجد په جمعات کې به ناستم ثواب غنلا وکان عمر نظر اعتکاف لیلۃ فی الجاهلیه دی عمر د اسلام نه مخکې نظر منل چې زبر بیت الله کې یو شپه اعتکاف کوم چې کله اسلام بیا نبی اسلام باندې راوړ نو تاسو یې ته وکړو څه چلو کما دا لا سکه وکانه عاصم بن وائل اوصا عاصم بن وائل چې مسلمان نو د خپل وزامنو ته وصیت وکړ چې د دې طرف نه بسل غلامان آزادوي چې دا به د پس خیرات کوي یو ورور 50000 کل بل راغی نبی علیہ السلام ته وایي کزما ثواب کیږي چې پلار ته ثواب رسي چې آزاد کم ګری نه آزاد وایي ایمان باندې مړ وینو ثواب وته رسیدل او په کوپر دل نه رسي وګوره دومره درانه خیراتونه هم کول ته سوچ وکړه دا اوس کوم شی پکې کم دی اوس دا لا سکه حج د بیت الله تعظیم د شعائر او د شر الحرم دا غوښاره خبره وکړي و وکم لو من وع من الرقى والتعوذات دمونه ممونه به مچول دایم منل دومره خبره او شرکی خبره پکې دنه کړې وي ساوی به علالو په دې مړې به ولا چاړه راخله ذبح پکې وه دارنګه چې کوم وو کو نه کې به نحر دې ځای کې به وه پوښوي ولا يبجعون په خېټه کې به لکه د لباس جو حالا او ساروي نه و چې اتنه به تلګي او کلمې راځي ژوندۍ ساروي چې داس ظلم نه کړی کړه دارنګه وکانا علا بقیه په دین ابراهیم په تر کې نجوم د ابراهیم علی السلام په دینو د ستور عبادت به نه کو وترک الخوض په دقایق التبعیات دارنګ په هغه نور طبيعي خبرو کې په غلطو کې بنور دنه کېدل ورسته مړه سب پورا پاس کړي دی خو هغه اوس ټیم ته چې ګورو نو کار نه کوي خدا کتاب نه دی دې ته چې ګوري دا شاه ولی الله دهلوي صاحب کنه نو بس یو کار په کې کم نه و اصل شی سو چې هغه مشرکان شو همیشه جهنميان شو قران نه وګوره ها دې جګړه د نبی سره په یو خبره و چې ته دا ولې چې هر څه یو الله دی شرک الله سره په ذات او صفاتو کې مخلوق شریک کړو نور خبرو کې اختلاف نه و وګوره لږ نمونه مثال په تور باندې سوره بنی اسرائیل 46 پنځل لسمه سپاره کې او سورت آراب آیت نمبر ستر کې سورت حج آیت نمبر بہتر پدې باندې د الله د توحید خبره بدلېږي جګړه پدې وخان چې تولې وی چې هر څه یو الله کوي توې چې الله هم کوي خو دې دې لم الله اختیارات ورکړي دي نو نن نه درس کې خلاصه دا شوا منګه د شرک اقسام خودل د شرک فعلی اعتقادي خو پرون بیان شو د مشرکین څلور اقسام او بیا چې دینو عقیده د مشرکان چې د مشرکان عقیده سوي اختلاف د موحدین سره پسو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین په دې اخر کې ایو خبره کومه ډیر مرګري تپوسونه کوي نو زه صرف ستاسو د ذهن د پاره ټیم مختصر دی د تشریح نشو کولای وګورئ زیات په دې ورځو کې دا مسله راوچته شي چې د پنځلسم تاریخ د شعبان د دې د شپې خلک عبادتونه کوي سار سار پورې خلک ټول شپه په جمعاتونه کې لګیای او نفلونه او تاجدونه او ذکرونه او تلاوتونه او اجتماعي طریقې سره په کې کوي او د سار بیا خلک روزه نیسي د دې په شریعت کې څه حیثیت دی نو ګورئ یو خود سدا چې د صحیح حدیثو نه ثابت دي د ایام البیس چې کوم میاش ورځو کې په دې میاش کې د سپوږمۍ تک سپین شي او رڼا یې ډیر شي دیار لسم سوال لسم او پنځل لسم دا تاریخونه د هرې میاش شعبان مابان یوازې نه په هره میاش کې د ایام البیز روزې دا سنت طریقه ده هغه کم دی دیار لسم سوار لسم پنځل لسم د دې کې صحیح احادیث دی او نبی علیہ السلام په دې کې روزو نو که یو سړی ثواب غني او ثواب ګټل غواړي نفلی روزي نیسی نو هر میاشت کې تکړه شي او هغه د هر میاشت کې بیا لسم سو لسم کې لسم روزي نیسی ډیر ثواب دی چې کله دا سپوږمۍ د بیا لسمې شپې شي د سوال لسمې شي د پنځل لسمې شي که په دې شعبان کې څوک داسې کوي د شعبان بیا لسمه سوال لسمه او پنځل لسمه د دې روزي نسی نو هیڅ شک پکې نشته چې ثواب دی خو چې نه بیا لسمه نسی نه سوال لسمه نسی نه نورې میاشتې نسی او صرف د شعبان د دې میاشتې روزي نسی د مدد د یوې ورځې د 15مې شعبان یا د دې د شپې چې دنو لګیا دی او دا زور لګولې چې دا ډیر ثواب لري فضیلت دی نو دا خبره یاد کړئ دا خلق اصل کې خطا دی دا فضیلت د ليله القدر د شپې دی چې دا مبارکه شپه ده په دې کې وحی راغلی ده قران راغلی دی او په دې کې رزقونه تقسیمیږي په دې کې چې دینو د انسان هغه ټول د جون هغه کال عمل عمل نامه پرشتو ته ولکېږي ریکارډ دا ټول د ليله القدر د شپې دی او ليله القدر چې دینو هغه په شعبان کې نه ده هغه په رمضان کې ده او په رمضان کې په اخري عشره کې ده او دا غي معلومات هم نشته چې کوم شپه ده ای په څه بتول دا الله سره د اعتکاف ته خلق دی لګینی چې عبادت کوي که کوم شپه به ګرال خو پاتې شو دا پنځل سم شپه د دې لپاره بعض خلکو خاص فضایل جوړ کړی دي چې دومره کنه پله دی وکړو دومره ثواب دی دومره ثواب دی دومره ثواب دی او د ورځې د روزې ډېر اهتمام جوړ کړی دی نور بلا کتابونه د ټولو په دی باندې چې دین رد کړي دي چې دا فضیلت د دې ثابت نه دی دا ما سره مخې ته کتاب دی احسن الفتاوا د مفتی رشید احمد دودیانوی رحمت الله علیه د یو څو خبرې کوي د لیکي دے اس میں نزول قرآن اور تقدیر کے فیصلے ہونے کے خیالات نص قرآن کے خلاف ہے اس بارے میں کوئی روایت بھی ایسی کمی نہیں کہ اس کا قرآن سے تعارض رفع کرنے کے لیے مختلف بے بنیاد طویلات بعیدہ تلاش کرنے پر محنت کی جائے ابن کثیر په حواله چې په دې کې نه د تقدیر خبره شته نه د نزول د قران خبره شته او دا چې کم خلک لګیا دي دا زوري لګولې دي نو دا سي لګیا دي او دا سي ضرورت هم نشته چې مونږ دې کې دا خیا دا دا اختلاف ختم کو مطلب زور لګو چې ګنیا او تعارض ختم شو دام دا دام دا څه ضرورت دی د حکیم صاحب د مولانا اشرف علي تنوي صاحب واغه د خپل خبرو نه په دې کې رجوع بیا امداد الفتاوا کې کړی دا بل قبرستان جا کر اموات کے لیے دعائی مغفرت میں اختلاف ہے جس کی تفصیل امداد الفتاوا میں ہے شیوعی بدعات و منکرات اور غلبی فساد کے اس دور میں بالاتفاق ممنوع ہے دې اختلاف ته چې په دې شپه د مړو لپاره بخنه غوښتې شي او مقبره تلې شي کنه خو دا منکرات او بدعات ډیر شوي دي نو په اتفاق باندې دام باندې دی اوس وې طویل بحث بعد کے بعد اکابر علماء دیوبند رحمه الله کافری فیصلہ تحریر آگے آ رہا ہے بیا بل اس دن کا روزه صحیح شو د دې 15 شعبان روزه څنګه د اس دن کا روزه کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں د 15 شعبان یوازې روزه لکه ما تاسو ته مخکې ویلا د دې یوازې روزه د یو معتبر کتاب نه ثابت نه ده فقہ کی کسی کتاب میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں د پیټه په یو کتاب کې د دې ذکر نشتا اس لیے اس کو سنت یا مستحب سمجھنا جائز نہیں ہے د دې وجه نه دې ته سنت ویل یا مستحب دا چې کم دې نه څه شه ده جائز نه دي او بیا یې لیکلي دي اس رات کی فضیلت میں اختلاف ہے د شپې په فضیلت کې اختلاف شته ایک جماعت نے کسی بھی قسم کی فضیلت کی منکر ہے یو جماعت د علماو د دې د هر قسم فضیلت نه منکر دي چیز فضیلت یې نشتا او هغه علما څوک دي الجامع لاحکام القرآن للقرطبي لطیف المعارف لابن رجب الحوادث والبدع للترتوشي تذکرۃ الموضوعات للبتنی اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیہ د دې ټول عبارتونه بیا نقل کړی دي چې دوی وایي چې د دې هیڅ فضیلت نشته وروره چې د ضعیف او تا په دومره زور لګولې دی چې ټول شپه خلک خوب ته نه پرې دی نو دا ما د تویل چې بهتره دا ده چې د هرې میاشتې دوی ورځې روزي دي نیسه او کنه نو وی نیسه خو لکه دومره زور په مله دا چې دا دی او دا دی او دا دی دروغ له موضوعاتو له زور ورکړي نو دا خبره نه ده اصل شی دا دی چې کم د صحیح روایتو نه ثابت دي هغه نه خلک خبر کا لکه ما د طویل د ایام البیز روزي سنت دي نه ځګنه نبی علیہ السلام به د ګل د ورځې او د شروع د ورځې روزه نیول نه نه ځګنه دا چې څومره احادیث نه ثابت دي د محرم د لس ورځې روزه دا ثابت دي نو دا نه ځګنه دا شته یم د ګل او د زیارت د ورځې به نبی علیہ السلام دی صحیح ده نسا نو دا چې د اختر د محرم دا لس ورځې روزي دي دا نسا د عاشورا او دا اختر نه چې دینو د دوی اختر د ذلحجې ورځې دا لس ورځې چې دا ثواب دی دا نسا د عرفه ثواب دی دا اتفاقی دی په دې کې د چا اختلاف نشته او دا د مبتدعين او باطل خلق زور لګولې ده خو په ظلم نو عوام غریبانان ګډ وډ دي نو ما تصرف دا ویلا چې دا سن فتاوا د مفتی رشید احمد ګنوی صاحب معتبر